بس دا څه نه څه هغه زرعي وو چې هغه کافرو استعمال کړي دي دا اوس واپسېږي نه نه استعمال شوي دي ښه او دا مو دې دپاره نه ذکر کوو چې همداسې کیسې تېروو ښه دې دپاره دا ذکر کوو چې دې نه مو عبرت واخلو راتلونکي وخت کې که کافر دغه شونه د مو خلاف استعمال کړي نو مو باید په هغه پوه یو هغه نه دوکه نه شو او چې کوم موږ خپل عوامل بغیر د کافرو متا دوکا کافر را کړی وی کني را کړی خپل عوامل مو کې دات شته دي د کافرو غلبه په مو هغه عوامل په واجب راځي هغه عوامل مو خپل ځان نه وبسو صحیح ده کنه نو هغه اسباب وبسو د دې لپاره مفید دي د دې کیسه نو اوس مو کافر خو بیا بس کامیاب شولو او د لحاظ سره ټول اسلامی دنیا او کفری دنیا کې خپل کفری مذهب او کفری قانون او کفری نظام نافذ کړ یعنی په ټوله دنیا یو بنیادی خبره ومنله چې تاسو ته مو ویلو چې دا لکه څرنګه د سیکولریزم نوم تمام د د سیکولر د سیکولر مذهب ارکانو ته شامل دی همدارنګه د وطنیت نوم د غون ټولو سیکولر ارکانو ته تقریبا تقریبا شامل دی بلکې شامل دی ورته څه تقریبا ما ورته ظرف ته حاصل نو وطنیات په تمام ملکونو منل دی مته یو ملک وخه څنګه د وطنیات نظریه نه بهر وي دا بنیادی تور باندې ومنل نور خو بس هڅه بس روان دي کنه دا ظرف یو منل یو سړی به ته مسلمانانه کلمه بر باندې ومنه کلمه نه بعد به مونږ وي به روجا وي به حاج وي زکات کنه او د سي نور ارکان ورورو ور به به معنی کنه اصل ته تر وخلې وي نو اصل کې ته وطنیت ته وخلې د اسلام نه ور خارج کړي کفري مذهب سیکولریزم ته نوی کفري مذهب نور غنه بس بس بیا هغه لګیا دی ورورو در باندې کنه خیر او بل دا چې دا شوق خو مولرو مسلمانان دا شوق لري چې یو مسل یو کاس مو مسلمانان کړل او د پورا دین مور کې راوستل ځکه چې په غیب ایمان لرو د ګناه تصور لرو چې د سړی ګناهګار نشي مونږ ګناهګار نشو چې نیم اسلام ورته پیش کو مونږ په دې ګناهګار نشو و دې سړی اخرات جوړ شي اته نه چې دنیا نه داسې حالت کې لوټ شي چې نیم اسلام باندې عمل وي نیم باندې نه وي د ټولو تعلق چی سره د ګناه تصور سره د ګناه تصور تعلق چی سره د اخرات او غیبیات باندې ایمان سره الله باندې ایمان سره دا غ ایمان خو اته کې نشته د دې ذکر سیکولرزم کې ناغه ته نه کار خلی بس د ګناه تصور ورکې نشته اره نه د اخیرت تصور نه د غیبیات نه ته نه په وختي تور باندې کار خلی بس ته دوه راکیز دغه دایره ته درو بسی و نور به سره ورور وګوري که عمل تر کې پورا سیکولریزم راغلن خشو که را نغلن خشو داسې هغه سوچ کوي خو دوه رئیس څه کار ته نه تا ژوند کې واخلي پیغو په مطلب نو دې د پر څکل دا قائم کړل قایم یې کړل نو قایمولو نه بعد اوس د دې تحفظ هم ضروري و څه وخت داسې و والله اعلم چې د دې نظام داسې یو نیم کسه نه مو ځکه نه شوی چې یو کې یو چوکي مخالف نه و ځکه چې طایفه منصوره کومه ده که نه هغه او قیامت ورځې پورې مو هر وخت کې موجوده هي کنه دا څه نه وي چې یاره حق خلکو نه ټول زمانه خالی شي خو ډېر زیات لک خلک دوی کنه اکثر وقلیل من عبادی شکور نور بس دیو دغه نظام قائم کړ دوی بس خ کلاک شول دغه فوجونو موجون ته د دوی سره ضرورت نه و د کوم فوجونه ته جوړ کړي دې ته ضرورت نه او دا فوجونه یې اصل کې اندي مستقبل ته جوړ کړي وو تاسو خو نه چې مسلمانانو ته سوچ ورشي هغه نوې سوچ ورته ورشي د کوم کایل خلک دي چې په د سیکولریزم په دکو دکو کایل کړي دي دا اندي خلکو اولادونو کې داس خلک روزي چې هغه اسلام مطالعه کیو مت د سردار جوړ شي نو مخکې نه د فوجونه ورته تیار کړي دا فوجونه د حدود مدود ته نه جوړ کړي دا اندي ورځ ته جوړ کړي د تفصیل ان شاء الله مو ورسته کې د شي مقرر شي ته وایو د فوجونو چې ته جوړ کړی نو هغه نه بعد څه کله دوی دغه مکمل سیکولر نظام نافذ ک و د دې سیکولر نظام نافذ کولو نه هغه وخت کې دوی دومره نو مطمئن څه کله د انګريز ټول دنیا باندې داسې حکومت وو چې انګريز کوم ملکونو باندې حکومت او هغه ملکونو کې انګريز خپل موجود وو وره پر هغه مت خپل موجود او دوره مطمئن نه وو چې کله خپل ورنه لړ د خلکو تربيات په د سیکولریزم تعلیمي نظام ذریعہ سره نور حکومت ذریعہ سره وکړل انګريز ونه لړ څلور اندي خلکو د انګريز هغه نظام برقرار وساتل بلکې نوري ورنه فیس کړ انګريز خو څه کله موجود وو نو یا څو د خپل نظام یا څو حصے نافذ کړي او پوره نه نافذ کړي ځکه پوره نافذ کولو به د انګريز قبضه ختموله صحیح دی ځکه وطنیات که نافذ کړي به خدای انګريز قبضه ختمي دا کنه د انګريز وجودي به ختمول نو دی واجنه د انګريز تاګ نه بعد به د کوم مرتدین او هغه د انګريز سیکولر نظام چې کومې حصے انګريز نه پاتې وي هغه ورسره نافذ کړي صحیح ده کنه نو انګريز مغ وخت کې بیا زیات مطمئن شي چې کوم وخت مو د شکش نوم څور کوو مو کم بخت صحیح ده امغ وخت امغ وخت نه د انګريز حقيقي فاتحه شروع شوې راخه کله انګريز لورد کوم خلک چې روزلي او تربيت کړي هغه خلکو د نظام ورته چلول نه انګريز مطمئن شي ته اوس خپل سوچ وکړه چې نږدې حالات دی د افغانستان ته امریکا راغله او د ملي اردو د غار شي جوړ کړل ملي پولیس او ملي اردو دا بلونه جوړ کړ اوس په کوم ورځ اوس امریکا دی خبر نه مطمئن شي چې را ملي اردو ملي پولیس اندرنګ چې کوم پارلیمنت کې کوم خالتي کوم عدالتونو کې کوم قاضیان او وکیلان وغیره وغیره دا بلونه دي یا نور کوم حکومتي ادارې دي چې د کوم خلک روزلي او تربیت کړي دي دا ټول خلکو نه امریکا مطمئن شي چې د افغانستان ریاست چلوي شي امریکا په مخ ورځ افغانستان پرېږدي دي خبره کې خلک یې امریکا درغوځنه ده د امریکا د مقصد د هغه امریکا دا خبر د خلک والي کې خلک د امریکا د دغه مقصد قیمت نه لري خبر څه دا مقصد امریکا د پر څوره غټ قیمتي ده دیو جن نور مقصدونه ور سره دي نه امریکای دا مقصد دی دا مقصد دی دا حالانکه هغه ټول یو زمینی مقاصد دي ډیر واړه واړه مقاصد دي د غټ مقصد مقابله کې ده د امریکای او د یورپ د 200 کالو نه څه د څوره جنگونه دي هغه دغه مقصد لپاره دي څوره مړی هغه خپل کوي اندي مقصد لپاره کوي صحیح او بیا دا مقصد ته زمینی کړل او چې کوم زمینی مقاصد دي هغه نه اصل مقاصد جوړ کړی دي صحیح نو دغه هغه نه دوی مطمئن شوی دي په هغه ورځ ورنه مطمئن شوی دي کوم ورځ دوی لوړ دي چې کوم ورځ ته مو د شکش نوم ورکو په مغه ورځ هغه مغه ورځ د دوی اصل د فتح ورځ وته کله دوی د جنت للو و د امریکای بند د فتح ورځ مغه وی الا د ان شاء الله ته مو په زور وبسو ان شاء الله په زور مو خلل د نظام سره به امریکا سي نو کوم نظام یې راوړل کوم نوې کفري مذهب یې راوړل دي سره بچي لکه څنګه دي سره روس لاړو بلکې روس نه به ان شاء الله د زیاته سپه طریقې سره او کبه دي طریقې لا نه لاړه په کومې روانه لري په دي لاړه نو د امریکې د فاتح ورې د شکست ورې دي نه لري اگر کته د شکست ورې دور کوي امریکایانو ته سره چا کی وي تیر دا حاصل کې هغه چا کې تو پرې وي ښه خنده تو پرې کوي ته درې کارونه دي خوراک خوراک څښاک خوب غول کول دا د تکور دی دغه انده و د دی يهودو او د امریکایانو مو پرې د یورپ علا خال مو پرې نه څه خوندې دا په څه پیږي دا دغه د درې کارونه دی بس د درې کارونه ورته فراهم کو نور مازه کو ولا کله کله د دې کافرو متسړ وسې دا څه بغیرت خالتي اته ملکان سي کله نواز شریف ورته حواله کړل پاکستان ورته حواله امریکا ته ایو امریکایي وکیل ویل د پاکستان خال داسې خال دي چې د پیسو د پر خپل مورون درکوي دا ټول غټ حقیقت یاله د انعام لایق سړی و د امریکا نه چې دې ته مو انعام ورکړل و دې مذهب مذهبي جماعتونو ولا بغیرتو هغه د جلوسونه او مظاهره شروع کړل د پاکستان بې عزتي کړل ته پاکستان د بې عزت ده د خورنډیا ده پاکستان نو ته چیرې ده هغه پیسو د پر هر کور کوي هغه بیا سره گزاره کړي پیسو د پر بیا دا کیسه هغه نه باد شوی چې دیو پیسو د پر خپل مور افیا صدیقی ورکړل خپل خوري ورکړل دا غنه باد شوی د امریکای کومه پیشنګوي کړي او غنه باد پورا شوی د امریکای نو شریف اول دور کې د خبره کړي بیا دا غنه باد 2000 نه بعد به دا غور کړي نو یو ساعت ته پرته خلک خوشحال کا خپل مسلمانان خوشحال کا بس مو کوم شکست ته ملو شي هغه باندې د فتح نوم کېږده کوم د کافرو فتح هغه باندې شکست نوم کېږده یو ساعت پر خوشحال شي او دا ځان ته دوکار ځان ته دوکار البته دی کمیابی نه او دی فتح دی عظیم فتح نه بعد د کومه کافر وګټلې دی او دی فتح کې بیا غټه فتح دا وته دی فتح مو ته احساس نه د بی احساسی کومه وا د غون نور غټه فتح دی 200 کال کې کوم مهنت دی کړو هغه مهنت دوره کار کړو او چې مې بی احساس کړو د بیا غنه غټه فتح ځکه وته فاتحه ئې حاصله کړې وه د هغې فاتحه هغه فاتحه په شکشت بدلولو مو مو زړه ذهن نه اراده وخلې وه د مو زړه کې ورته اراده نه وه د فاتحه مو په شکشت بدل زړه نه اراده خو ولا وځي کنه ته شکشت باندې فاتحه نوم کېږي کنه صحیح دی یا فاتحه باندې شکشت نوم کېږي هغه نه بعد به دوی څه وکړل چې د دین نظام حفاظت لپاره دوه مقصدونه لپاره یو د دین نظام حفاظت لپاره دا نظام خلکو ذهنونو کې پوخ شي نور ور پوخ شي یو دې لپاره او بل دې لپاره چې نه چې کوم نوی خلک راوچات شي موږ نه لکه اوس موږ نه ویره چا چې موږ پلرونه نکونه خدا څه نه وکړ پلرونه کوو نکونه نه وکنه صحیح ده اجازه کې باند خلکو نو که نوی خلک راوچات شي د دې کفري نظام خلاف د سیکولر نظام خلاف راوچات شي نو دوی باندې د سیکولریزم منلو لپاره هغه څو ادارې لري ها اوس څو ذریعہ لري یو ذریعہ خو مخکینه بیان کړل تاسو ته او څو ذریعہ اوس لري ها هغه ته چا باندې نافذ دی هغه کې ورپوخ شي دغه نظام و دغه نوې کفري مذهب و ته په چا نافذ نه راي ومني صحیح دی الله دې نه کوم کې ورګي ان شاء الله دا غو د نکمي ان شاء الله اول قدم دا غو نه کم کولو دغه خبر کې هغه دار څه ته دا شی وپیژن صحیح دی نو کې بیا اوله اداره کومه ده هغه فحشیات ته عالمی شکل ورکول ښه فحشیات ته د یوې ادارې حیثیت ورکول صحیح دی لکه دې نه مخکې که د فحش کارونه چان کولی که نه کم از کم آی بی ګڼل دی واجه نه هم پټ کولو ته چا کول هغه هم پټ کولو هغه ورته آی بی لږه کې پټولو کنه صحیح دی نو اوس مغه فحاشیات ته کله د وی ادارې حیثیت ورکړل شو یو عالمی شکل ورکړل شو نو هغه اوس خال ډیر فخر سره کوي زړه فحاشیت او نوی فحاشیت کې د فرق دغه دې ذریعه سره څه کیږي دې ذریعه سره ته الله نه او اخرات نه او د الله دین نه غافل کیږي صحیح شو اټول ادارې ذکر کو یو یو نقصان به ذکر کو تفصیل به سبا وکړو صحیح نو دغه اداره په ذریعه سره ته الله نه د هغه دین او آخرت نه غفل کېږي بل طرف ته د دوی نوی کفري مذهب تردید نه غفل کېږي ها نو که هغه کفري مذهب هر څوره در داخليږي او اسلام در نه هر څوره وځي ته ته پته لګيږي نه اعوذ بالله اعوذ دویم کیلونه دي دا کیل سره کیل کرکټ دی او فوټبال دی او هاکی دی او والیبال دی او بسکټبال دی او فوټبال بال دی کنه سره لوبه دا لوبې کومې دي چې د یو هغه لوبې چې تا کلیو کې کیږي عمومي ا نه هغه خو مشومان سره تعلق لري غټ سړی سره سره تعلق نه لري غټ سړی په لوبو مخکې شرمیدلو اوس دغه شرم اندي درو رکړل صحیح دی او چې کوم د حکومتونو ریاستونو او دولتونو لاندې کیږي هغه ته د یوې ادارې شکل و یو عالمی شکل ورکړی شوی دی د یوې ادارې شکل ورکړی شوی دی هغه خپل اصول او فروع لري خپل وزیرانو کشران او مشران لري صحیح دی غټه اداره ده صحیح دی نو هغه دغه کار کوي چې تا یو کار دا کوي چې تا الله نه او د الله دین نه او آخرت نه غافل کی او د کفري نظام تردید نه غافل کی او کفري نظام به ته متاثر کوي او ته ځان نه خبرېږي نو یو کار خدا کې بل دا چې اسلام کې د مشر ډېر غټ حیثیت وي ښه یعنی مشر ډېر غټ اثر وي مشر قدرتي او فطري اثر وي که مشر ښه وي اوس متویلو الناس علی دین ملوکهم که مشر خوي ته باندې ښه سار وي او که مشر باد باد سړی چوک مشر وګڼي او باندې بیا باد سار وي صحیح دی نو کافر دین یریږي کنه دي د فحاشي ادارې او د دغه د کلونو ولای ادارې لوبو ولای ادارې دواړو سره تعلق دی ښه نو کافر په دې یریږي چې دا مسلمانان که نور ټول عوامل د گمراهی پیدا شي دوی کې اته خو نه وي چې دوی خپل مشرانو نه متاثر شي دوی محمد صلی الله علیه وسلم نه متاثر شي دوی خلفاء رشیدین او نور صحابه نه متاثر شي دوی خالد بن ولید رضی الله عنه او برا بن مالک او عبدالرحمن الغافقی او غیره دغه نه متاثر شي صحیح دی دوی محمد بن قاسم او صلاح الدین ایوبی او محمود غزنوی او احمد شاه عبدالي داسې خلکو نه متاثر شي صحیح دی بیا دوی د دغه زمانه خلکو نه کوم مجاهدین مشران دی هغه نه متاثر شي لکه مثلا ابو مصعب زرقاوي شیخ اسامه اندرنګ بیت الله میر صاحب حکیم الله میر صاحب داسې خلکو نه جی خطاب شیشان او خطاب شیشانی نه ابو بکر بغدادي ابو عمر بغدادي وغيرها داسې خلکو نه متاثر نشي او د مجاهدین کوم کشران مجاهدین دی فدایان دي کنه دغه نه متاثر نشي دا د دوی مشران جوړ نشي د دین ځوانانو کنه دی واجنات د تا زړه کې د مشرانو د پر کوم خالی تاکای دی خالی ځای دی خالی فولډر دی هغه فولډر د د کوم د فحاشیات مشران دي لکه د فلمي اکټران او یا د کلونو والا مشران دي لکه مخکې عمران خان جاوید میانداد و غیره د بلوانه وی بیا شاید افریدی و غیره داسې بلوانه ورګره وتلې اندرنګ فوټبال کې کوم مشران دی ورکه کنه مې ورکه شا کنه او هکی کې کوم مشران دی نور کلونو کې کوم مشران دی کنه دغه خلک ته مشران وګرځول ته د دغو نور ټول خبرې پرېږده دغو خالص شکل او صورت سیکولر دی شکل او صورت شره سیکولر دی سیکولر دی بس انده شکل او صورت خلکو د پر کافی دی هر یو نجوان د غوړي چې زه خپل شکل خپل ویختان اکټرانو فل... فلمی اکټرانو دمانو دمانو طبیعت دی غي ده ګلوکار ګلوکاران ورته یي هنرمندان هنرمندان نو ډمان او فلمي اکټران او اندرنګې غا د څه ورته یي د کلونو والا کوم لوب والا مشران لوبغاړي سندرغاړي که نه دا خنځیرانو نه ته ته مشران جوړ کړي نو ته به څه کوې نوجوانان به څه کوي دوی غونې ویښتان به جوړوي دوی غونې بګیرې او برېتونه خري صحیح دی ګوره د ګیرې ګناه زیاته ده د برتونو خریانو نه خو ګیرې خریانو سره د برتونو خریال دا د سیکولریزم نښه ده د د دې وجه نه د ګیرې خریالو نه دی وخت کې د برتونو خریال کې د شي ګناه زیاته ولري د نخې په وجه چې دا نخه دی اصل کې ده لکه څنګه عبد الله بن سلام رضی الله عنه ته د وو غوخه نه خوړل ډېر غټه ګناه و الله ور باندې آیات نازل کړي او الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ځکه چې د وخ وخه نه خړل د يهودو د مذهب نشانه او هغه يهودي مسلمان شو یو هندو ته کله مسلمان شي هغه د پر د هندومت غټه نشانه دار چې د غوغ وخه نه خوري هغه باندې د غوغ وخه په زور خوري کنه خوري یا بیا حالانکه غوغ وخه ته نه خوري د سران څه ګناه نه او چې هندوی نه خوري دا بیا د کې بیا شاک شته ورته چې کیسه دي کې لري نو نه خنه د ډېر عجیب کار کوي ها اندرنګ لباسونه په دوی اندغه خندورن غونه جوړوي لباسونه نو بچپن نه د دوی مشران اندغه جوړ شي ښه بیا ورو ورو څه کله لږه ترقی وشي لږ غاټ شي نو بیا مشران د سیاسي لیډران ورته جوړ کی یعنی د مشرانو ولا کوم فولډر و کوم تاکای و کوم ځای سره کې دی هغه ته خلی هیڅ کله نه پرګی هغه همیشه د پر ته ته ډک دي حتی کې د کوم خارونو کې وډ کې دي دوی بنا د کارټونونو ولا فلمونه ګوري ښه دا کارټونونو کې څوک مشر جوړ شي خو ته اته نه وي ته صحیح سړی مشر جوړ نشي نو دا ځای همیشه هغه ډاک ستي ښه دا فولډر ځاڅ نه کچره دا فولډر تش پاتې شول نو څه خو نه ویته دا مشران ورته ور داخل شي پیګو په مطلب بلکې دا د دې لوبو ولا کوم مشران دي د لوبغاړو کوم مشران دي هغه په خپل اند خبره کوي چې دا د غلوبو ته ترقی ورکو چې کوم ځای کې لوبو ته ترقی ورکو هغه ځای کې لوبه دهشتګردي ختمي کی ترګری ختمي کی بل دا چې دا لوبه چې کله کوي نو عملی طور باندې ته د جهاد ټریننګ نه د جهادي زده کړو نه دغه داسې قسم دورو نه شرعي علم نه دغه کوي دا غفل کوي بل دا چې دی لوبو کې هغه اکثر جنگي اصطلاحات استعمالوي چې استعمال جنگي اصطلاح حتی که زه ته په ذهن دا یو نوې جنگ غالب شي ها ا د جنگ څه کوم حقيقي تصور دی هغه ته ذهن نوځي ته ذهن کې دا خبر راشي چې کوم زړه جنگونه کیدو هغه جاهل خلکو د جنگ صحیح طریقه نه دا د جنگ صحیح طریقه ده نو دی واجه نه غوي چې فلانه فریق او فلانه فریق کنه فلانی ملک لوبغاړي او د فلانی ملک لوبغاړي و سره و سره فلانی میدان کې امن سامن دي مخامخ دي سره د امن مهم د امن سامن الفاظ ته کومه معنا ده کوي هغه د مخامخ دور مت نه شي لیدای دا کوي د برګریش پښتو کې نور الفاظ دي امن سامن دي امن سامن دا الفاظ اکثر استعماليږي چې کله یو طرف مجاهدین وي بل طرف ته د کافر او مرتد وي د سره امن سم نه وي جنگ کوي صحیح دی او بل د شکست او د فتح خلاف ضرورت استعمالي ها او بل د هیرو ولا لفظ ورته استعمالي بطل عربي کې ورته هغه اصل کې یو جنگي سړی د پر استعمالي کې هغه ډېر سخت جنگجو وي ښه ماته ورکړه ماته ورکړه او بالکل شکست ورکړل نور بس نور تاسو ورته ګورو ښه تاسو که چیرې دغه میډیا نن نه بعد د دغه دورې په غوګونو واوریدله او د دورې په چشمو وکتله تاسو ته د دې کفر خپل واضح شي او د دې نقصانونه او کفر ته د دې فائدې او اسلام تر دې نقص د دې میډیا او دغه شنو نقصانونه ظاهر شي پیغو په دې خبره نو کېل کې داسې نور هم ډېر شی نقصانونه وي وخت کوم ورسره وي هغه ضایع کېږي مثلا مو اکثر د لوبو شوقیان لیدلی دي که نه څه هغوی که اخبار یا رساله ګوري نو اخبار رساله کې خامخا څه مفیدې خبرې وي نو دا مو عربو کې ډېر زیات لیدلی دي څومره مفیدو خبرو ولا وي او غیر مفیدې هم ورکوي هغه یو طرف ته کیږي خالص کوم د لوب ولا پونه دی او نه راوخلي امغه ګوري کړي سالي کی که اخبار کی بیا ریډو کې خبرونه هیڅ شان دوره خوشاو کتل نه ووري لکه سره د لوب ووري ټي وي کې امغه ګوري انټرنیټ باندې کې دشي امغه ګوري بیا ته کله ورته لګ واخ ملو شي هغه وخت کې امغه لوب کوي د دوی ولا مغو سره مشابهت کې کوم د کلی ولا لوب دي خلکو ویر کړي دي خلکو ویر کړی دی حتی که مو مجاهدینو او کومه هغه د دوی ولا لوبي دي کرکټ او فوتبال او د فزول لوبي کومې دي مغه کوي سره دې دوی سره مشابهت پر خللو په واجب مو تخپل لوب کول پکار دي نه د دوی لوب ولا بلکې څه شي زده کړه پکار چې مو وکړو نه داسې دوی ولا لوبي وکړو کله خپل مجلس کې کینی نو مجلس کې بیا ټول دغه لوبي خبرې کوي لوبو سره سره چې کوم د دوی د کلونو و د مشران د لوبو ولا مشران دي لوبغاړي دي یا فلمي اکټران دي یا ډمان دي د مغو صفاتونه کوي مغو تعریفونه کوي او د مغو من بحث مباحثه شروع وي نو مکمل وخت یې اند کې مشغول وي د نجوان دوره وخت څخه کله دي شنو کې مشغول شي هغه چې ته یو دینی کار ته یو جهادي کار ته چې یو منټ دغه فریق شي بچو به نمونه مو هغه ویدو به نمونه د مغو د ټول د مغو له اثر ده یعنی ته دا ونه ګورې د کوم عمران عمران نمونه ته ګورې د پاکستان طرف ته دي طرف ته کې دي شي کني دا نمونه چې ته د عمران علی السلام په واجب نه چې یې خي وخه دا دی عمران خان دغه سیکولر بچي په واجب خلکو یې خي دا نور ډیر بد بد اثرونه لري کنه چې هغه ته په الحال کې دی شي چې موږ ته ورسوچ نشي خو که تاسو د کې مکمل تفصیل کوای شو بل دا غوي مونږ صاحب د عورتونه بس تخکاری د فوټبال وانه او خامخا هغه مخ کړی هغه بالکل دوی مکمل جایز ګڼي کنه صحیح دی او بل درس یو سړی کله مسلمان نه وي دغه به عورتونو څخه مونږ کوي کنه مو مطلب دا چې د مو نوجوانان دا خبره ته صحیح چې مو نوجوانان دینه به متاثر کی ها به شرم جوړیږي کنه د کرکټ کې یمن چې کله کې رژیم نه نیسی کنه منځونو ټیم رژیم دا څه ډېر زیات نقصانونه لري زیان څه نقصانونه هم ذهن نه ونځي خو هغه بیا تاسو نور نقصانونه ورته ولټوه ضروري نه ټول نقصانونه سره بیان شي ځکه چوک عمل کوي هغه لپاره د یو نقصان بیانول هم کافي دي ان شاء الله او الله دندې کې برکات وشي واخر دعوانا الحمدلله